د خلافت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو اوریدونکو د خلافت زمریان خپرونه کې مو زه سلطان عزیز عزام هرکلی کوم تمه ده چې تاسو به ټول رک روغ او خوشاله اوسئ قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د خلافت زمریان خپرونه کې د خلافت د مجاهدینو سره خبرې اترې کوو او د خلافت زمریان خبره نو د څه ستونزو له امله وځنډېده او لومړۍ خپرونه یې نو د ساده مرتي سره وه تاسو د هغې څرګندونې اورېدلې وې ما له اوله ویلي وو چې د خلافت ټول مجاهدین د خلافت زمریان دي او هر یو داسې کارنامې او حماسې لري چې تاریخونه پرې ویاړي او ان شاء الله چې په راتلونکي کې به د دوی دغه کیسې او حماسې او د دوی دا سرښندنې په کتابو بڼه چاپېږي او دوی نو هغه څوک دي چې ټولې کفري نړۍ ته د مقابلې ټټر وهلی دی او په یوازې ځان په څڼور غازیان د هغوی په وړاندې ولاړ دي د خلافت د زمرو له ډلې يو هم مخلص دی. تاسو به مخلص پېژنئ، د مخلص له نامه سره اشنا ياستئ او هغه څوک چې مخلص نه پېژني هم په فېسبوکونو کې هغه مؤمن مخلص مجاهدين چې کوم دي او د ښار کې کوم ځوانان دي هغوی د دوی په تصوير په خپل پروفايل باندې پرېږدي او د دې قدرداني کوي، دی نازوي نو د دې دومره قدرداني او نازول چی کوی علت هم داده چی دی نو د الله په دین غیرت کړی دی او د یوازی د شرعی نظام د نفاذ لپاره یې خپل سر په تلی کی نیولی دی شوخی یی بولی او که ټالیږی په سپرغی هم مشهور دی او نو سپرغی د دی دویم نوم دی او هغه نوم یی دی چی مرتدین او د اړوند د طاغوتی نظامونو په لاس جوړ شوی تنظیمونه د دوی مزدوران یی چی نوم واوری نو په وخت هغه ساحه پریدی او تښتی. او دا نو د هغوی له خولې هم په رېکارډ شکل څرګنده ده چې د مخلص یا د سپرغۍ د نامه په اورېدو هغوی خپلې ساحې پرېږدي او تښتي. دا چې دوی ته الله تعالی دومره رعب ورکړی دی، دې نامه ته او د دې مجاهدې ته او مبارزې ته، نو دا یوازې د الله د دین تاثیر دی چې دی د الله دین ته غاړه ایښې او د الله دین ته تسلیم شوی. د الله نصرت ورسره دی او د الله امداد ورسره دی، نو دی تل چې په کومه خوا یې مخه کړې ده، بیرته په شا نه دی راګرځیدلی او دښمن یې مات کړی دی د الله دښمن یې مات کړی دی مخلص صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلئ. خیر اسره ځان سمبالوه. مخلص صاحب زه خو تاسو له ډیره وخته پیژنم هغه وخت کې چې بټي کوټ کې تاسو امارت سره وئ هغه وخت کې خو دې بیخي ږیره نه وه بیخي ماشوم وې او نو له مجاهدین به چې کله چیرته تله نو په لومړۍ لیکه کې به تاسو روان وئ د ماشوموالي نه جهاد فکر احساس څنګه درسره شو ما هغه د تنکۍ ځوانۍ کې خو ځوانان چې دي نوي نور احساسات لري هغه په اصطلاح هغه خواهشاتو پوره کول او نورې نورې تمې لري او لږی د راتلونکي ژوند د جوړولو لپاره نو دوی کله یو پلمه کوي او تعلیم او څه او څه په دې مسایلو باندې فکر کوي او غور کوي او تاسې د تنکۍ ځوانۍ نه چې لا مو هم ګیره په مخ نه وه او د جهاد لیکو ته راووتلی او بیا مو نو داسې کارنامې په همغه وخت کې هم کولې چې بیخي خلک ورته ګوته په غا حیران پاتې وو. هغه د جهاد لیکو ته د لومړۍ راتګ هغه علت، انګېزه مو څه وه؟ وجه څه وه چې تاسې په وسله واله مبارزه لاس پورې کړ؟ الحمدلله عزام صیب، موږ چې کله اول د ځوانتوب نه جهاد شروع کړ، نو زموږ کورنۍ الحمدلله د اول نه مجاهده کورنۍ وه، قربانۍ واله. زموږ پلار و چې اول وخت نه یې جهاد شروع کړ د کفارو مقابل کې. نو هغې وخت کې امارت نه و، البته د عربانو سره یې تعلقات درلوده او جهاد یې کاوه، خو موږ پرې خاص نه پوهېدو، موږ کشران وو. په خپل مکتب او مدرسه مو یم خو کله چې موږ په پوهېدو لږ لږ نو اخر وخت شو چې په موږ باندې چاپي ګزارې شوې او د کفارو مرتدینو لخوا موږ باندې چاپي واشي موږ ډېر وځورېدو او تکلیف شو او پلار هم ډېر وځورېده خو الحمدلله هغه چاپي نه زموږ پلار ووته چې پلار هم ووته هغې نه بعد نو زموږ د پلار مشکلات ډېر شو کور ته مو نه شو راتلی هغې نه بعد زموږ هغه همداسې پلار موږ ته د جهاد تربیت راکاوه چې کله به ماخستن کېناستو موږ ته به تماچې درسونه خو دا نسې فقري درسونه کنه د جهاد باره کې د باره کې الحمدلله موږ ماشومتوب نه الحمدلله زره و چې د کفارو خلاف موږ جنګیږو د هغې نه دېخوا بیا زموږ بیا پلار پاکستان ته لاړ پاکستان ته چې لاړ نو هلته هم په دې پاکستان مرتد سره جهاد شروع کړ نو اخر هغه و چې شهادت جام نوش کړ او د کفار د پوځیان مقابل وجنګېده د برینګ روډ شهید شو خو موږ تر یو کال دوه کاله دینه نه وو خبر موږ په تمه و چې پلار هم راځي کور ته نو په تمو تمو تمه کې څه بعد وخت خبر راغی چې دا شهید شوی موږ ډیر خپه شو خو بیا پاکستاني فوجیانو سره په نښته کې شهید شوی پاکستاني فوجیان سره په رینګ روډ باندې کنه بیا پاکستان فوج اخبار جوړ کړی د دې تصویر ورکړو چې دا یا عرب دی ازبک دی نه پیژنده په هغه بار څو موږ ته بیا پلاس راغی موږ یقین شو ګنې موږ یقین نه و چې دا به شهید شوی خو بیا هغه لا بس مشرورم جهاد شروع کړ چې قدرت مې نه شاهین هغې جهاد شروع کړ، هه هه، خو موږ کشران ډېر واړو. هغې جهاد شروع کړ، هغې ویل، زه پوهېدم که نه، نو هغې سره به ما منډه ترله وهله. چې کور ته به راغی، وخت کې جهاد پټ و، داسې ښکاره نه و، کور ته به سامان راوړ، یو شی بل شی، نو هغې سره به ما منډه وهله، نو کله به مې ورته سامان ایسته، کله به مې ورته خښو، په هغې پسې، هه هه، بیا موږ باندې چاپي ووهل شوې په بټيکوټ کې، چې چاپي ووهل شوې، نو هغه هم بس الله وساته او چاپي نه چاپه کې زه ونیول شوم، موږ ډېر وځورول دي کفار مرتدین، ویې وهل، ویې ټګول. خو بس هغه چې بچ شو نو هغې نه بعد موږ پاکستان ته هجرت وکړو بیا هم د امارت اسلامي سره جهاد شروع کړو بس د یو دلګي سره و بس عسکر پسې به د جهاد هم کوم هغې نه علاوه بیا شاهین مال بیا چا پوه شو هغه ونیول شو هغه چې کله ونیول شو هغې نه بعد زه جهاد ته ما راودم ما نه بل مشر ورور هغه د شاهین نه مخکې نیول شو په چاپه کې هغې عمر ډېر کم بیا به شاهین ونیول شو نو اخر زه کور سرپرست هم پاتې شوم عمر مې ډېر کم هغې نه بعد زه جهاد ته راوتم کفار مخالف مې جهاد شروع کړ کله مې جهاد شروع کړ نو زه ډېر عمر مې کم نو د مشر به رابطه کوله چې ته جهاد کور سرپرستي وکړه جهاد مې وکړه خو زما ډېره جذبه تېزه وه هغې وخت نه نو جهاد سره مې ډېر شوق و بس زه رالم جهاد ته بس جهاد مې شروع کړ د بماره سره د کفار په خلاف باندې ډېر کارونه هم کړي الحمدلله رښتیا هم په هغې باندې ټول دښمن هم پې قانع دی مجاهدین پې هم قانع دي چې تاسو په دې برخه کې سترې لاسته راوړنې لرئ. څه فکر کوئ هغه وخت کې چې تاسو پېښې نو هغه نوې ځواني وه او هغه وخت کې هغه لومړۍ وخت کیسه که راته وکړئ دا سړی په لومړي ځل تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو والد صاحب هغوی تاسو ته د ماشوموالي نه دغه د تومانچې او د نورو اسلحو ټریننګ درکړ او فکري روزنه یې درکړې وه او د مجاهد د زامنو نه همدغه تمه کېدای شي چې هغه به مجاهدین وي او همدغه شان سرښندونکي مجاهدین به وي چې د خپل پلار ارمانونه او هیلې پوره کړي چې هغه د شرعي نظام انفاذ دی او لله الحمد نو د هغې په لار کې تاسې مبارزه کوئ خو تاسې چې لومړی کله لومړی جنګ کیسه که راته وکړئ چې تا په لومړي ځل مرتدینو سره تاسو مخامخ شوئ هغه کومه ساحه وه او په لومړي ځل چې ستا د ټوپک د شپېلۍ نه مرمۍ وتله هغه احساس که راسره شریک کړئ چې تاسې د ماشوموالي نه دا مینه لرله خو عملا چې تاسې دې ډګر ته راووتئ نو هغه کوم ځای وو او چرته وو او هغه کیسه که راته راوکي. الحمدالله زه چې کله د جهاد ته راووتم نو اول ځل موږ بټي کوټ کې جنګ شروع کړو الحمدالله زموږ جذبه ډېره تېزه وه الله بس په الله مې يقين و جذبه هم ډېره تېزه وه بس اول جنګ د بټي کوټ ولسوالۍ نه دېخوا منډۍ ورته وایي په دې ځي کې الحمدالله اول خط کې وو او بس جنګ هم دلته اول ترسره کړ او زموږ داسې د وېرې احساس دې نه کوو نه الحمدالله ورکې بيخي وېر نه وه خو اوس لږ لږ کمې شوي خو هلته وخت کې ډېر نو اوس خو بیخي ښه شوی اوس خو بیخي ښه شوی که دا راته ووایي چې اکثره خلک دغه د امارت اسلامي دغه بدناموونکې ډله ملاخر محمد منصور کومه ډله چې ده چې د اختطافګر او قوطا طریق او دغه خلک پکې راټول دي د ایسا تر چتر لاندې دلته کار کوي لګیا دي دې خلکو سره هم دا وروستي دې ته وروسته راځو چې تاسې خلافت ته څنګه راغلی خو لومړۍ پوښتنه دا چې دغه خلک د دوی هغه خپلې خبرې یو موبایل ریکارډ مو اورېدلی او همدا راز دوی چې په خپل منځي خبرې کوي چې ستاسې د نامه په اورېدو نو دوی او همدا راز دغه تواغیت نو هغه ساحه پرېږدي او ځي. کله چې داسې خوشحالۍ احساس کړی دی چې تاته الله تعالی دومره یو یو رعب درکړی دی، یو حیثیت یې درکړی دی او دغه عزت واقعاً دغه دغه چې دی د الله دین کې دی، تاسې د الله په دین غیرت کړی خو کله چې ته کومې سیمې ته تللی یې او هلته دښمنان هغه مرتدین وي او که دغه نور مرتدین وي او تواغیت وي، که دوی تښتېدلي يي نو تاسې دغه وخت کې کوم احساس کوئ؟ داسې خو خوشحالۍ احساس کوئ يا خو ځان ته کله غره شوی نه يې داسې دغه خو درکې نه دی راغلی؟ نه الحمدلله دا مشله هېڅکله مونږ نه کوو چې ياره مونږ ځان ته مغرور شو چې ولا مونږ څه شوو خو زه نه پوهېږم چې د زمونږ نوم نه ولې دا کفار دومره ډارېږي ولې دا د امارت طاغوتيان ډارېږي نو زه هم کله کله سوچېشم الله ته متوجه شم يارب العالمينه دا څه حالت دی چې مونږ کې داسې راغلي نو نه تاسو فکر کوی دا علت څه شی دی دا علت نه خو زه خپل نیم خبر دا خبر چې دومره تقوام نه لرو نو داسې پرهزګاری لرو خو دومره یو چې بس خبر الله من یقین برابر دی کومه مرمه چې موږ ترې کړه غنه بدلی نو هیڅ کله شاته نه ځو موږ خپل مخکې ځو جنگ ته نو په دې لک ایمان یو قدم برابر ده چې کوم مرمه لیکه نه بدلیږي مرمه نه سه هیڅ کله موږ نه ټیټو کړه امارت جنگ یو کړو مرتد جنگ کړو کفارو الحمدالله پۀ ورځو خو الله رب العالمين مونږ سره مدد کوي او مونږ پۀ حق يو ان شاء الله دا به مونږ نه هيريږي هم او تښتي به ان شاء الله مونږ نه. که لکه شوخي درسره وکړم دا سپرغۍ درته څنګه وایي؟ نو سپرغۍ نه پوهېږم دا خو امارت وخت نه زما نه وو سپرغۍ نو مستعار نوم وو مستعار نوم وو بس ځکه چې هغۀ وخت کښې پۀ امارت وخت کښې زما يو ملګری وو ډېر نزدې مفتون نومېدۀ کۀ تا پېژندۀ نو کېش دا اورېدونکي وپېژني پۀ غمبرخانه کښې شهيد شو زمونږ مامر وو. نو زه دې سره وم نو هغې سره چې زه وم زه عسکر وم دې سره نه وم هغې وخت نه موږ لږ داسې جذباتي او تېز وو نو هغې وجې نه دې دا نوم موږ باندې دا کېغوسېد د سپرغۍ نو سپرغۍ هم تېزې که نه بېشکه نو بس دې سپرغۍ د ارتداد ډېرو درموندونو ته اور اچولی واقعا او د مرتدینو او تواغیتو کفري نړیوال استعمار ډېر درموندونه یې سېزلي همدغې سپرغۍ او الله دې نور هم اوږد ژوند ورکړي او الله دې هغه وخت شهادت ورکړي چې کله ټوله نړۍ باندې خلافت واکمن شي دا کیسه که راته وکړئ چې څنګه د امارت د لیکو نه د خلافت لیکو ته راغلی دغه انګېزه څه وه ولې علت یې څه و موږ خو چې کله امارت اسلامي سره نو زموږ بل کومه لار نه وه موږ خو په دې یقین وو زموږ نظریه او زموږ عقیدې ډېرې جوړې وې نو زه په خپله په دې امارت اسلامي مشران باندې نه پوهېدم چې دا د پاکستان خلک دي اوس مایزانو په پاکستان کې موږ هجرت کړی او دلته جهاد کوو په افغانستان کې خو زه یو وخت پورې تیدو خو چې وخت د خراسان اعلان وشو ویډو ما ولید لکه د حافظ سید خان او د خلکو او د ناشنا خلک مې پکې ولید نومونه مې اوریدلي او ویډوګانې نورو پیژندنه لکه ساده امارتي مې پکې ولید نو سخت خوشاله شو چې د خراسان اعلان وشو له ویډو نه بعد بیا زه تشکیل ته رالم په امارت کې په بټکوټ نه او مشر ورور مې هم راسره و ملګري مو څه بعد یو ملګری راته راغی بس هغې راته ویل داسې ځو بیعت ته خو زه هغې ویل ځو بیعت ته خلافت ته او داسې توردرۍ ته هغې روان کړم او سلما شاهین سره مشوره وکړه مشر اوس موږ څه کوو هغوی ته لاړ شه او حالات وګوره څه حالات دي بیا راشه بیا به ان شاء الله موږ له مسیر وځاړه موږ لاړو تور درې ته تور درې ته چې لاړو هلته هم د حافظ سید خان سره بیعت وکړو بیعت هم چې وکړو دوه درې شپې مو کړې بیرته راغلو چې راغلو نو په تقریبا درې میاشتې زه ما بیعت کړی و چې زه په امارت کې مې ځان وهلی او څه علم خو امارت موږ ته هغه څه معلوم و څه وخت بعد چې امارت کې څه رقم خلک دي څنګه لوی خلک داسې خلک به پکې وو چې هغه موږ ته ثبوتي جاسوسان وو او ثبوتي خلک وو د مرتض صاحب رابطه لرله الحمدالله ډیر میشتلی مو په همدې امارت کې چې یو غړي به خو موږ ته معلوم موږ د امارت نه بیخي زړه ټکېدل نه د زموږ خیال ساته او بس هغه چا ورته سري شوت خواران به پکې وو بس غلط ګنده خلک امارت کې رانوتو هغې نه بعد بیا کله چې زه راغلم بیا شاهین بیعت ته لاړ چې بیعت ته لاړ نو څه وخت بعد کې بیا ته خبر شوی موږ باندې بیا څه کمینه وویل شو نو یا به د همدا وجه وه چې دوی به خبر شوي یا نه خبر شوي نو دغه علامه وه چې بس موږ خلافت ته راغلو خو زموږ الحمدلله نظري عقیدې جوړې وې چې انشاءالله موږ شرعي نظام غواړو موږ دا قرباني او دا وینه تویول د دې لپاره نه ورکوو چې پاکستان یا سیت ته ګټه ورسوي موږ شرعي نظام حاکم شي په ټوله نړۍ کې موږ ټول طاغوت سره جنګېږو موږ هغې وخت هم پوهېدو چې پاکستان پوځیانو سره جنګ په کار دی موږ هلته هم کله کله بس ملګرو سره تاویدو پېښور کې کار معلوم کړو په کوم هم وس کې ده چې وس به هم نه کېده هغه نه شو کولی د احتیاط د وجې د کور د کورونو ورته هغې د وجې داسې خاص ځان نه ښکاره کوله واقعا بېشکه که دا راته ووایي چې تاسو د امارت نه راغلئ خلافت ته او ستاسې خبره چې هلته نو ستاسې دلته به کوم فعالیتونه کېدل هغه مجبور و چې هغه سره د پاکستان کې ناستو مشرانو سره دې شریکولی او هره وړه او غټه خبره دې د هغې ځای نه د امر او فیصله اخیستې او هغوی به دا یې سای نه اخیسته او تا به دوی نه اخیسته علتونه یې دا وو او بل دا دومره قربانۍ دا دومره وینې تویدل دا د یو مقصد او هدف لپاره کیږي چې هغه د الهي قانون نفاذ دی او هغه خو بیخي تر سترګو کیده نه او هغه وخت کې به مجاهدینو دا دعاګانې کولې چې خدای دا لیکې صفا کړې دا صفونه صفا کړې نو الله تعالی د هغې د صفایۍ لپاره نو داسې غلبیل راوویسته چې د څو ځله دا لیکې چاڼ کړې او خلافت لله الحمد همغه امتیازي خلک دلته دي او همغه امتیازي مجاهدین دي چې هغه وخت کې مې هلته قربانۍ ورکولې، دوی نو د جنګ میدان ډګر ګرم ساتلی او دا یې ښکاره ثبوت دی چې د یوازې که د بټي کوټ ساحه واخلو چې تاسو هغې سره ډېر تړاو لرئ، هملته هم له همغې ځایه مې پیل کړی و او هغې وخت نه دا مجاهدین د هغې ځای نه راوتي دي، نو اوس پورې د امارت له لورې په مرتدینو یو ټس نه دی شوی، نو ولس ته به هم دا څرګند دی چې هلته چې جنګونه چا کول، جګړې د د استعمار په وړاندې چا کولې، د طواغیتو په وړاندې چا کولې، نو هغه همدغه زمریان وو، نو دوی چې ترېنه لاړل هماغه تیارخواره پاتې دي او چې هغلته د اختطافونو ته اختطافونه یې کول او ځمکې غصبۍ او نورې مسلې کوي او د ځان د ساتنې لپاره کسان پاتې دي نو هغوی چېرته د جنګ ډګر لیدلی یا د مرمۍ شغه اورېدلی خو راځو دې ته چې که دا راته ووایي چې یو پوښتنه شخصي ژوند په ارتباط وکړو چې واده د کړی دی بچیان لرې نه لرې او الحمدلله واده مې دوه کاله کېږي چې واده مې کړی اوس یو لور هم شته الحمدلله الحمدلله څه فکر کوې کله وخت داسې د تاسو چې په دې سرو مرمیو کې داسې خوشې یاست ټول ملګري ستاسو چې بیخي نو سر نه ټیټوئ او نیغ پې ورځئ دا د کمانډویانو د قومندان نه ما دغه اورېدلي چې دوی داسې را روان وو چې بیخي نو سر یې نه ټیټوه او ما به پرې ډزې کولې د امبي نه او لګېدل نه دا تر ډېره دا د هغوی خبرې دي او بیا ډېر کله دا هم ویل کېږي چې مرتدینو یا امارتیانو سره د هغوی مخابرې کشف شوي د هغوی غږونه ریکارډ شوي دي چې دوی سره په اسونو سواره د دوی نه مخکې خلک را روان دي د داسې مسایلو په وړاندې ستاسې غبرګون څه دی تاسو څه وایي او همداراز تاسې چې کله وړاندې ځئ داسې کله د مرګ نه ویره نه ده محسوس کړې چې داسې نیغ ور روان یم او دا مردکي همداسې زما خوا کې لګېږي او زما کمیس کې ووځي او همداراز لمن مې سوری سوری کېږي او تاسو بچ کېږئ داسې کله دې فکر نه دی کړی چې یو مردکی زما سینې ته برابر شي سر ته برابر شي او ما نه دا بچیان پاتې شي کور رانه پاتې شي داسې کله داسې احساس خو دې د جنګ ډګر کې نه دی کړی الحمدلله موږ چې کله د کفارو مرتدینو جنګ ته زموږ ډیر په خوشحالۍ ځو او نن په څوک بوځوړي الحمدالله زما خو خپله دا سوچ او فکر او عقیده مې ده چې کوم ځای کې جنګ وي او زه پکې نه یم نو په ما داسې یو حالات راځي چې بیخي د خفګان حالت وي زه جنګ ته سخت خوشحالیږم د کفارو مرتدینو او د ټولو طواغیتو جنګ ته داسې نه چې یو جنګ ته الحمدالله موږ نه د مرمۍ نه یریږو نه د ده توپو نه یریږو زه به درته یو کیسه وکړم د کوډ قوي کیسه چې کله کوډ ته قوه راغله او ډیره قوي قوه راغله تقریبا موږ اتلس نفر وو چې دا مې ان شاءالله مبالغه نه وي موږ اتلس نفرو چې خط کې پراتو نو دو کله د دغه ته راورسېد صدمت خېلو پل د خوا نو رشته چې موږ په کور کې وو بس سر چې تناس یو دم چا وازو کې چې خل لاغلي مرتد راغلي چې موږ د کونه راوتو نو د خوا خلافت سنگر ته دي کې ټانګونه ولاړو ټانګونه ولاړو بس فوجان خواره مارو بس موږ ځان بسته کړه حمایت هم کوکړو بس رور کې د کوټ ملحف شاهینو بس هغه ته مې بس ترتیب راکړه چې ورځو زمونږ څه ملګري تر تر لسو شل نفرو ښکته راوړي د څلور خیل پل نه الحمدلله ښه په ایماني او ښه په دغه داسې نه چې بس جذبه کې راغلي په دې یقیني یو چې انشاءالله مونږ ولګېدو شهیدان یو دا دنیا الحمدلله زموږ خوا ده او هغه دنیا هم انشاءالله زموږ جوړه ده او نو مونږ لاړو ښکته بس هلته ډېر نږدې نه ورغلو نو چې نږدې نه ورلو د کورو کې مور ته غلي شو نو درې کمانډو والا را روان وو چې دا به انشاءالله اورېدونکي اوري او داسې خلک به اوري چې هغوی به انشاءالله او لیدلی مې او ورته پته مې د لوی کمانډ والا را روانو چې موږ ورته یو کونج کې ناست وو زما د درې سترې غونډې ته دې ته سوچ ما سره دراسکوپ و دې ته مې سوچ و په دراسکوپ مې د فوجي من ډز وکړ نو دا فوجي ونه لګېد کېناستو چې کېناستو نو اوس درې کمانډ والا دې ته خیر نشته د مجاهدین ناسې خلافت نو دو را روانو چې روان ما سره دراسکوپ و نو دراسکوپ باندې ما په دې درې کسو ډز هم دراسکوپ مې وستو کلاشین مې راواخسته کلاشین مې چې راواخسته نو دو درې واړه را روانو داسې په حالات کې بس راروان ما په فیر وکړ چې فیر مو کو یو تی ولګي تی ولګي خپل مې ولید او اوس گزار شو دوه شاد شو دا دوه شاد شو په دې پوج مونږ چې مردار شو ان شاء الله مونږ باندې داسې جنگ شوی په غیزه کې چې خبره چې ملګری هم لږ زخمی شي او ان شاء الله مونږ مرمه نه یریګو او دې تاغوت ان شاء الله زمونږ د اختار دی چې نو دا ښکارا بشک دا ښکارا ثبوت دی چې دوی یوازې کور ته نو تاسو اتل شل کسانو دوی یوازې کور ته 200 200 ټانګونه راوستلیو او هغه دې مات شو نو دا د ایمان قوت دی بېشکه په اخره کې د اسلامي امت ته او ځوانانو ته د پیغام څه دی او امارت کشرانو ته زما د ټول امت ته دا پیغام دی چې کوم ځان ته مسلمان وي نو دا دی چې خلافت سره دې بیعت وکړي او له خلیفه سره دې ودرېږي او د خلافت لیکو ته دې راشي ټولو مسلمانانو ته زما دا پیغام دی دې ټولو طاغوت ته زه دا اخطار ورکوم چې ای طاغوتانو قسم په الله دا وخت راتلونکی ده اوس زموږ نمبر راغلی دی انشاءالله زموږ چړې به ستاسو د ورمېږونو ته دررسېږي او دا سوچ ونه کړي چې دا خلافت دی او څو نفر دي دا به ختم شي دا لښکر دی انشاءالله دا د الله لښکر دی دا به ورځ په ورځ زیاتېږي او انشاءالله دا به قوي کېږي دا به انشاءالله دا ټوله په نړۍ باندې قایمېږي او اسلامي نظام به راځي او اسلامي شریعت به راځي انشاءالله او دا زما د امارت ته هغوی ته دا اختار شي ته هغوی ته راشئ د خلافت ته تسلیم شئ او دوی د پاکستان ایسې پوجان نه تېر شئ دا تاسو اوس هم نه پوهېږئ اوس هم غفلت خوب ویده یاست په دې معنی خو مونږ چې ډېر کشران وو مونږ پوهېدو چې دا د پاکستان خلک تاسو ولې نه پوهېږئ د خلافت خلاف جنګ کوئ مونږ هغه خلک یو چې په امارت کوم قرباني ورکړې ده شهیدان هم ورکړي بندیان هم ورکړي نو تاسو اوس راجګ شوي یاست د امارت په نوم چغې وایئ چې مونږ د امارت خلک یو امارت خلک مونږ یو الحمدلله چې قرباني مو ورکړه اوس خلافت راغی او خلافت سره بیعت کړو خلافت سره ولاړ یو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ کور مو ودان. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو دا وه د خلافت زمریان خپرونه چې راسره پکې میلمه. هغه څوک وو چي مرتدين، طواغيت او نړيوال کفري استعمار او همداراز اسلامي تنظيمونو په نامه د طواغيتو مزدوران يې له نامه څخه ايريږي او کله هم چي نو د مخلص يا سپرغۍ نوم واوري دوی نو هماغه وخت خط او ميدان يې پريښی وي او په منډو سر وي چي دا هغوی ته هم معلومات دی ولس ته هم دا پته ده او ټول مجاهدينو ته هم دا معلومات دی نو لله الحمد د مخلص پرغې سره مو خبرې وشوې الله تعالی دې دې ته اوږد عمر ورکړي او دی دې نو تل د جنګ په ډګر کې همداسې هسکه غاړه په مخ پر وړاندې روان وي مخلص نو هغه څوک دی چې په واقعي توګه د مردکي نه سترګه نه سوځي او نېغ په نېغه پراخه ټټر د دښمن مرمیو ته سینه سپر کړي او مخ پر وړاندې روان وي چې دا نو په مقابل لوري کې چې د دې هر څوک وي هغې ته څرګنده معلومه ده چې د دې دا دومره زړورتیا او دومره جرئت د دې لامل شي چې هغوی خپله مورچه پريښي او خپله وسلې پريښي او په تيښته سر وي نو تر بيا چې د خلافت د يو بل زمري سره په دغه خپرونه کې ستاسې درانه خدمت ته راځم تر هغې مو په لايزال رب سپارم الله مو مل شه. ای د خلافت څڼور غازی دا د طواغیتو او مرتدینو عسکر تا سره په څه سیالی کوی ستا په نورانی مخ مبارکه ږیره څومره خوند کوی او د ده څټلی خریلی او تور مخ د دوزخ استازیتوب کوی ستا په هیبتی او ګرګوتی څڼو کی غرونه غرونه جلال او جمال پروت دی او د ده خريلې وريځي او کل سر د نفرتونو سمبول دی. د نبوي سنت مسواک په استعمال دې ګلابي شونډې او سپين غاښونه ښکلا او ښايستونه ويشي، خو د ده په پلنو شونډو او توره خوله کې د چرسو د سګرټو لوګو توره وريځ جوړه کړې ده. ستا لوړو ارادو او حوصلو ته عظمتونه او اسمانڅکي غرونه سرونه ټيټوي، خو دی د ذلت او پستۍ په اخري پوړۍ و او کنده کې پروت دی. ته د هیڅ کفري او طاغوتي نظام تر جغ لاندې نه ځې، بلکې په یوازې ځان دې ټولې کفري او طاغوتي نړۍ ته د مقابلې ټټر وهلی، خو د ده په غاړه کې د سلګونو کفري او مرتدو رژیمونو غړوندي پراته دي. ته لکه غرنی شاهین د خلافت په ازادو سردرو او مورچلونو کې په خلاص مټ الوت کوې، خو دی لکه د مردار ټپوس په څېر د غرب په پاتې شونو غوټې وهي. هو! ته د الهي قانون د حاکمیت لپاره په خپل سر لوبې کوې، خو دی د ګېډې جهنم د ډکېدو لپاره د دموکراسۍ او سیکولر نظامونو د تطبیق په لار کې تل په شا مرمۍ خوري او جهنم یې ځای وي. نو ای د خلافت اتله! ته زمری د ټولې نړۍ د مایوسو، بې وسه او بې کسه مؤمنو پرګنو او مسلمان امت سترګې ستا په لور کږېږي. نو مبارک دې شه دا ازاد ژوند او دا لوړ مقام. قدمونه دې غښتلي او بریا د ملا اوسه. خلافت راډیو د زمرو غږ.